نن پکې دا بیانېږي چې د دې خلکو لپاره تربیت کوي تربیت تاسو ورته وایې ټریننګ کوي خاص کر په دې دوو مسلو ته ډېر زور ورکوي یو تیراندازي نن تاسو وایې ټوپک باندې ډزې کول په هوا ډزې مه کوئ ټوپک راواله چرته خالی ځای ته لاړ شي ولته نخې ږدی او نخې ولې چې د ټوپک ډزو باندې چر یاد کې او داسې وایې که صفات سبا د کفر او د اسلام جنگو په دې کافرو به زه داسې داسې ډزې کوم نو تیراندازي او دویم شی دا دی چې شاسواری د اسونو په سوریدو باندې دا تربیت وکړي چې څنګه به سوریږي اس به څنګه ځغلی دشمن ته به څنګه وردن نه کوي څنګه به بیا را واپس کوي نو وی باب التحیز دا باب دی د راتیزولو زړه پښتو به هم پښتو دم نه برانګښته کول راوچتول راتیزول باب التحریز دا باب دی د راتیزولو علی الرمی په وشتلو باندې د ار زمانی خپل وشتلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی وشتل تیر اندازی و هغه شو باندې د دې تربیت حاصلول بیا سه زمانه کې ټوپک راغی اوس ټوپک هم لا توپه رااله باب التحریز دا باب د دراتې زولو علی الرمی په وشتلو باندې الکه د وشتلو چل یاد کې وقول الله تعالی او بل دا قول د الله دینم دا معلومیږي چې د کافرو د پاره د وشتلو تربیت دا ډیر اهم دی واعد لهم الله مؤمنانو ته وی واعد لهم تاسو تیار کې دي کافرو ته واعد تاسو تیار کې لهم دي کافرو ته ما هغه سیزو استطاعتم چې تاسو ته وسوي تیار کې دې کافرو ته ما هغه څیز استطاعتم چې ستاسو د هغې وسي هغه ما څه شی دی چې ستاسو د هغې وسي من قوت قوت دوه تفسیر کې دوه شی بیان کوي یو قوت ومر ربات الخیل او بل تیارول دا سونو دی خلکو تا دا سونو دا غو کې او ساته ورته ومر ربات الخیل او ساتنا دا اسونو نو دا کافرو دا پارا دی دو سیزونو باندې با ډیر زور ورکوي اس ساتل او تاسو ویلو چې په دې نیت باندې نیس او ساتي د جهاد په نیت الکه د دې خوراک هم ثواب د دې سکاک هم ثواب د دې د هر یو قدم ثواب وی تر دې پورې چې هغه دغه وکړي که نه غوشوي هغه به هم د هغې ثواب به هم الله تعالی چې دی په تله د نیکۍ کې اچوي واعد لهم تاسو تیار کې د دې کافرو دپاره ما هغه سیز استطاعتم چې ستاسو وسي من قوت د قوت نه قوت طاقت ته وایي عام معنی دا د هر یو سیس چې تاسو له په میدان جنګ کې طاقت درکئ خدای دې که که توره وي او که ډالي او که نیزه وي او که بل شي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې چې کوم هغه غټ قسم دی هغه بیان کړی دی رسول الله وی خبردار قوت سره الرمیو خا ترهبون به چې تاسو یروي په دغه تیار شوي سیز باندې سوک یروي عدو والله د الله دشمن وعدوکم او دشمن ستاسو وګوره الله تعالی مؤمنان ځان ته څومره نږدې کړو چې الله د مسلمانو د خپل ځان صلح او بدی سره یو شی کړه رضی الله تعالی عنہ وی چې مر النبی صلی الله علیه وسلم تیر شو پیغمبر علی السلام علا نفر په یو جماعت په یو ډله من اسلم چې هغه د اسلم قبیله و ادا عربو کې یو قبیله ده تیر شو رسول الله په یو جماعت په یو سکسانو چې هغه د اسلم قبیلی وو الکه دوی څه چل کو ینتظرون او دوی سره غشي وشتل انتظال دغه ته یو بل سره په غشو وشتو کې مقابله ينتسلون چاغوی مقابله کوله په غشو وشتو کې یو طرف ته یو ډله وه بل طرف ته بله ډله وه د یو ډلې ته به وي دا ډله د دغه وه ابن ادرع ابن ادره او دا بل ډله شوانو د دې نامه د دې مشر نزله به وته وی نزله نون دوات لام دغه نزله دا دوه دغه دا دوه کسانو د دې یو جماعت مشر ابن ادراو د دې بل جماعت مشر چې دی هغه نزله حضرت نزله دوی سره مقابله د وشتو کوله رسول الله په تیر شو چې په تیر شو پیغمبر علی السلام د دوی تعریف کړي فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو او پیغمبر علی السلام سوي دوی لا ډاډ ور کوي ارمو وله الک غشي سره ولې ارمو ولې غشي ارمو ولې بني اسماعیل اصل کې دی یا بني اسماعیل اے د حضرت اسماعیل اولاده اوله اے زامنو د حضرت اسماعیل اسماعیل علیہ السلام د دې عربو پلارو ولی الکه منګه وایو د پلار او د نیکه لاره الکه د پلار او د نیکه لاره دا وستاسو عربو چې ستاسو نیکه چې دی هغه تیر اندازو فإن أباکم یقینا ستاسو پلار چې دی حضرت اسماعیل کان رامیا هغه وشتون کې هغه به ډېر ښایسته غشي وشتل وان اباکم یقینا تاسو پلار کان رامیا هغه وشتون کې نو دا دوه ډلې وي اول خو د دوی تعریف وکړو او بیا رسول الله پاسی و سره شاملی کی په خپل و یلک زم د دې ډلې سره شوم هغه دغه نو ابن ادرع چې وته وی داغه په دې په دغه شامل شو وی زه د دې سره شوم زه چې سره ولو تیراندازي کو وانا او زه چې یم رسول الله وی ما بني فلان زه د بني فلان سره یم نو ما وی داغه ابن ادرع نه وی د دغه ډلې سره زه ملګری شوم زه چې سره ولو چې دوی رسول الله دا خبره وکړه چې زه د دې ډلې سره شم هغه بل ډله چې دی بس لیندې راواغشته کېناست چې حضرت مونږ خو د دوی سره مقابله و چې ستا و سره شوي نو تا خو تا سره مقابله ده نو تا سره خو مونږ مقابله نه کوو او بل ته چې د هغوی ملګری شو خو غالبه الله په غلبه هغوی ته ورکوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام وته وی لک سچلو شو مالکم سدی تاسو لا لا ترمونا چې تاسو نولې غشي ولی نولې لیندیم ولی کې خو دی قالو ناغي وتعذر کوي چې حضرت کیف نرمی څنګه منګه اولو څنګه منګه غشولو وانت معهم تدوی سره ته د دې بل ډلې سره نو چې ته د دوی سره شوې الله دوی لن ستا په وجه باندې نغه کوي غلبه ور کوي نو بیا سلی ولو بل دا دی چې مونږ یې ولو نو دا خو بیا ستا مقابله شوه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وی خدایم په خیر کې زما او تاسو مقصد یو دی دلته داسې مقابله نه ده چې یو را پرځو او بل دغه کوو بلکې زمونږ او ستاسو مقابله په حاصلېدلو د دغه کې د مقصد کې ده نو قال النبي صلی الله څنګه شو كيف نرمي نو قال النبي صلی الله علیه وسلم په مسلم وی ارمو وله وانا معكم او په مقصد کې او په غرض کې زه تاسو سره يم کلکم ټول سره وانا معکم زه تاسو سره يم کلکم ټول سره دا به د کل د لام بصیر وایخه ځکه چې دا لګوي د ما د کوم سره معکم او دا معنوي دا حرف جر دی چې په کوم شي دغه کېږي نو اخر کې به زیر ورکوي نو کوم خو ضمیر د هغې له خو ور زیر نه شي ورکولی نو چې دا دا کلکم دی وي دلته به زیر ورکوي کلکم خا وایه حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن العسير عن حمزة بن أبي حسين عن أبيه قال عبد الرحمن ابن غسيل غسیل معنا دی غسل ورکړې شوی دا غ حضرت حنزله نه دی چې هغه ملایکو ول په احد کې غسل ورکړي وو داغه د عبدالرحمن چې دی نو دی نوسې دی ښه نوسې دلته خو یو ته زوی وي خو دی نوسې دی هغه روایت کوي د حضرت حمزه ابن ابي اسید نه او هغه روایت د خپل پلار ابي اسید نه کوي قال حضرت ابي اسيد وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یوم بدرین پروس د غزوه بدر د بدر چې کوم غزا و نو په هغه ورځ رسول الله وی کله حين صففنا کله چې مونږه صفونه او تړل صفونه برابر کړو لقریشن قریشو ته قریشو ته موږ صفونه وتړل برابر هم کړو وصف لنا او هغوی صفونه تیار کړه زمونږ د پاره نو دا چې خیر سره تاسو الله موقع د عمرې درکړه نو لاړ شي هغه علاقې ته مخکې پابندي اوس کلا ورس دي نو چې لاړ شي دقسې خوړ دی داسې دا ګیاګانې پکې دي او دا خاشي بوشي او خشاک پکې پراته دي دې طرف ته اوس هلته جومات جوړ شو دلته مسلمانانو کتارونه جوړ کړي دي دلته څه رقم دی کتارونه پورې غاړه چې دی خوړ چې هغه شي نو پاس اوچت ځای دی اوچت لکه هغه دیوال دا سوچات ځای دی پورې غاړه هلته صفونه دغه جوړ کړي کافرانو دې طرف ته د مسلمانانو صفونه وو هغه طرف ته د کافرانو صفونه وو رسول الله د خپلو صحابو ته دغه ورکوي هدایت کوي وی هلکه د غشو ګزار پې مه کوئ ښه دا ګورې د انسان ناپوهتیا ده چې ته ګزار کې او ستا غشې په چا نه لګي واسې دغه کې دا ناپوهتیا ده استاد به وی هوا په غشو مولې اوس باندې هوا په ګولو باندې مولې نو په موسم سوي چې مونږ هغه ته صفونه وتړل او هغه مونږ ته صفونه وکړل نو سوي اذا اکسبوکم د دې اکسبوکم برستو معنا راشي ښا خودلته تاسو دا معنا وکي اذا اکسبوکم رسول الله وی کله چې دوی را نږدې شو تاسو ته الکه د لری نه په گزارونه مکوي کله چې دوی را نږدې شي تاسو ته فعليكم نو تاسو لازم کې په ځان باندې بن نبلی غشي بس بیا د غشو باران په وکي خو چې لری وي نو ګورې لری په گزارونه مکوي اذا اکسبوکم بخاری به د دې بل معنا وکي کله چې دوی را نږدې شي تاسو ته فعليکم بالنبل نو تاسو لازم کې پسان باندې غشي بیا به گزارونه کوي د اکسبوکم معنا کوي امام بخاری قال ابو عبد الله ابو عبد الله امام بخاری وای اکسبوکم سمنا یعنی اکثروکم چې دی را ډیر شي پتاسو د نتاو شي اذا اکسبوکم چې کله دی را ډیر شي او راتاو شي تاسو نه نو دا غلطه پیدا غشو گزارونه کوي امام بخاری دا معنا غشته ده او دا یو بل دغه دی عالم دی هغه دا معنا کړی ده نو ځکه دې مغه معنا کوي اذا اکسبوکم کله چې دوی را غون شي او را ډیر شي په تاسو څه مطلب مطلب دا دی چې داسې په یو یو ګزار مه کوئ اوس چې ته په هغه یو ګزار کې نو څه پته لګي چې وبه لګي یا به ونه لګي او چې دا راغون شي دا غون نو په دې راغون باندې چې گزار کوي نو خامخا به پکې یو دغه کیږي کې دې شي دوه پکې ولګي درې پکې ولګي یعنی اکثرکم دی را ډیر شي پتا سو دا امام بخاری معنا کړی دا لیکن عام علماء د دې معنی کړی دا اذا اکسبوکم یعنی اذا قاربوکم چې دوی تاسو ته رانږدې شي دا ته رانږدې شي د لر نه پې ګزارونه مه کوئ رانږدې شي خو کم کسان چې د اکسبوکم معنی کوي اکثروکم نو هغوی دا اعتراض کوي چې د اکسبوکم معنا اقربوکم نه ده پکار چې رانږدې شي تاسو ته ځکه چې دشمن د ته رانږدې شو نو بیا دا د غشو موقع نه ده بیا د نیزې موقع ده او د تورې موقع ده چې دشمن رانږدې شو بیا خلک څه کوي نیزه استعمالوي تور استعمالی بیا دغه نه راکاږي غشي چې ته غشي راکاږي ته ستا د پاسه به هغه سور شوي وي مګر خیال لري نو ځکه دوی د اکسبوکم معنا اقربوکم نه وي نه نه را غون شي په تاسو را ډیر شي لیکن کم علما چې صحیح معنا کوي د اکسبوکم قربوکم نو معنا صحیح ده دلته مراد د نږدې کېدو نه دا نه دی چې په سر دې راسور شي مراد د نږدې کېدو نه دا مطلب چې دونه د ترانږدې شي چې ستا غشي وررسي نو بیا پی گزار کوه چې ستا غشي په نه ورځي اسې غشي مه دغه کوه ضایع کوه ما بل دا د دشمن د لرې نه مه یروه پرېږده چې رانږدې شي چې رانږدې شو او ستا ګولۍ وررسي نو دغه وخت کې په بیا د ګولو باران دغه که شروع که مدلې خیال لري اذا اکسبوکم چې کله دوی رانږدې شي تاسو ته نو فعلیکم تاسو لازم کې په ځان باندې بن نبل غشي ما وی لري نه گزارونه کوي بیا غشي ضایع کیږي دشمن نه لګي باب اللهو دا باب دی د لوبو کولو بالحراب پنیزو ونحوها یا پشان د دې نیزی دی یا ډالونه استعمالوي نور څه کوي دا لوبه در تبراشی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الک لوبه ناجیز دی ښه لوبه مکوي په لوبو باندې د انسان زړه د دین نه غافل کیږي مګر دا درې قسمه لوبې دا جایز دي بلکې جایز نشي دی کې ثواب دی یو لوبه چې د نيزو کې نيزې سره دغه کوي په نيزو دي یا د غشو لوبي دي دا کوي تیر اندازي کوي دا دغه دي یو دی لوبه چې هغه اصله ته ټریننګ ورکې هغه لوبه د سره کې دا جایز دي او بل لوبې چې سړی د خپل خزې سره کوي نو دا جایز دی به جایز نه چې دی کې اجر او ثواب دی نو باب اللهو دا باب دی د لوبو کولو چې ته لوبې کې او پس کې بل حراب پنیزو حراب جمع د حربتون ده لنډې نیزې ته وی لنډه ونحوها یا پشان داغي ما وی اسونو لوبې کوي یا مطلب دا دی د تورو لوبې کوي دا غونډس کې منډس کې دا نه دا څه خوشی کار دی حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن غلمان عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره عنه قال حضرت ابو هريره وي بين الحبشه په دا منس کې حبش دا توریان نه دي توریان دا باغه وخت هم ډیرو اوس هم ډیر دي په دا منس کې دا حبش یلعبون هغوی لوبې کولې دا جماعت نه دی د جماعت سهن اخري سه اخري سه دی پلو دغه ځای کې داسې چونتره غوندې وه او په دې چونترې باندې دې حبشو دا نیزې راغشتې او سره لوبې کولې بین الحبشتو پدا منس کې حبش یلعبون غوی لوبې کولې عند النبی صلی الله علیه وسلم په خوا د پیغمبر علیه السلام کې او دا لوبې کولې به رابهم په خپل نيزو لوبې کولې به رابهم په خپل نيزو چې دا لوبې کولې چې ګورو حضرت عمر راغی جمعات ته نو دخل عمر رانه نوت حضرت عمر ما غالبا جمعات ته جمعات ته رانه نوت چې رانه نوت اوس دا دی دوی لګیا دی او دا لوبې کوي فاهوا نو عمر صاحب قصد کو ال الحسوا کنکرو ته دا واړه واړه کانی نه دي فاهوا نو عمر صاحب قصد کو تاسو وایې لاس کو ال الحسوا کنکرو ته پس مکه باندې مدلی دا واړه کانی پراتو چې دی واپس را واغشتل چې تاسو دسه دسه دلته جمعات ته رسول الله دی او تاسو دا غوی په مخ کې دغه کوي دا لوبي کوي نو قصد وک ال الحصوا کنکرتا فحسبهم نو دا حبشي اوشتل بها پرې کنکرو پرې وړو کانو باندې اوشتل او فق چې وی وشتل نو فقال رسول الله وی الک پرېګه دا فقال رسول الله وی دعهم یا عمر پریګ د دوی اے عمر عمر پرې د پرې د چې دوی لوبې کوي اوس وګوره دا غو په مخ کې لوبې کیږي په نيزو باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سنوي نو تاسو سوای حدیث ته وایي نو د دې قول د رسول الله فعل د رسول الله او تقریر د رسول الله دا غي مخ کې یو کار کیږي پیغمبر علی السلام په ردونه کې برقرار پریدي دا یو سنت طریقه شو دلته ستاسو د حاشیه می اعتراض کړی د طالبانو می اعتراض کړی چې حبشه توریان لوبې کوي پنیزو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته موجود دی او عمر راغی او هغوی چې دی ورپسې کاڼي راواغشتل او په کاڼو یې وویشتل دا ولې چې که دا کار منه وي نو په کارو چې رسول الله ورته ویلی وي که نه نو چې رسول الله موجود دی نو دوی دا دغه ولې کوي دا خلک ولې منې کوي دا خلک سوال کوي داغه جواب دا دی چې یا خو عمر دا خیال کړی دی چې دوی لوبې کوي خو د رسول الله ورته فکر نه دی غالبا د ده ذهن کې دا راغلی ده دی لوبې کوي خو د رسول الله ورته فکر نه دی نو دی راغی او دی منې کړل لیکن دا جواب مستاذ صاحب وی زما زړه په دې ونس کې ولی رسول الله ناس دی نو هغه ته خو ډیر خوخيارو او دلته د نزو کړپار دی او کړپ او کړپ او درز او درز او رسول الله په خبر نه دی سره نه دی خبر کې دې هغه دا ګمان کړی چې دا نه دی خبر دویم جواب ستاسو حشه دا کوي چې یا به حضرت عمر دا ګمان کړي چې رسول الله حیاناک دی چونکه دا کار خو حرام نه دی خو غیر مناسب دی نو پیغمبر علی السلام د حیا د وجه نه دوی ته ونوي اصل کې په حرامو کې به رسول الله حیا نه کوله بیا به فوران وی مکوي خو چې کم کار به حرام نو غیر مناسب و نو کله به وی دغه وکړه حیا چې مړو سوکونو لګیا دي نو حضرت عمر دا خیال کړی دی چې رسول الله حیاان دوی نه منې کوي عمر صاحب ووی نو دا پسې دا کاڼي راواغشته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پرېږه دا یا عمر او ای عمر دې ځای پر خدا دی مدلی تیر سنت تلار شم عمر دولی دو د معمر شاګر څوک دی هشام دی اوس دا دی وزاد علی او زیات کړي دلته د بخاری استاد ابراهیم ابن موسی دی کنه او دی کې وزاد علی امام بخاری او ما تخپل استاد علی ابن عبد الله زیات کړی دی دا ټکی چې حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر دې کې دا ټکی دی چې فل مسجد په جمعات کې التداسو کنه یلعبونا لوبه کولې نو فل مسجد ټکی وسره نو دلته وسره دا ټکی راځي چې په جمعات کې لګیو غالبا دلته مراد د جمعات نه غل جمعات دغه نه لازمکه دا نه چې چرته خلکو منځونه کول لیکن اکابر دا وایي چې جمعه جوړ د عبادت لپاره دی او دا ټریننګ د نېزو دا هم عبادت دی دا اوس بل شي نه دی که په عین جمعات کې کوي هم جایز دی ښه باب المجن دا باب دی په بیان د ډال کې الکه چې میدان جنگ لځه نو ځان سره ډال وړل پکار دي که نه دي پکار یا په میدان جنگ کې ته جنگیږې تا سره ډال نشته د بل ډال ته ځان پناه کې دا جایز دي که دا جایز نه دي دا ځنې خلک وایي دا جایز نه دي میدان جنگ ته ځان سره ډال موړه میدان جنگ ته چې لاړ شې نو ځان په ډال مه پناه کوه ولې دا خلاف د توکل دی په الله باروسه او اعتماد وکړه او چې په الله باندې باروسه او اعتماد وکړي نو بس الله که بل ساتي او چې ته ځان سره ډال یو سي یا په ډال ځان بچ کې نو دا خو د توکل خلاف دی دا خو اعتماد په اسباب باندې شو دا بعضې خلک وایي نو امام بخاری دا غي جواب کوي چې نه اسباب استعمالول دا جایز دي اسباب استم الله باندې باور کوي خو اسباب استعمالول دا د توکل خلاف نه دي ځکه چې موږ ته به استادانو وي توکل څه ته وایي اسباب استعمال کا چې څومره دی وسی هغه استعمال کا و یا رب د دې ځای پورې مې زور دی او د دې نه اخوا مې په تا باروسه ده چې ته به رالکې خیال لري خو د اسبابو نه تعلق کټ کول دا صحیح نه دي اسبابو ته اسباب وایې او هغه اسبابو خیال ساتل پکاري نو باب ال... نو اسه میدان جنگ کې دا جایز دی باب المیجن دا باب دی په بیان د ډال کې چې ته ځان سره ډال میدان جنگ ته وړي یا تا سره نشته دی او د بل په ډال باندې ځان پنا کې ومن تترس او هغه څوک چې هغه ځان پنا کوي د دشمن نه به ترس صاحبه په ډال د خپل ملګری انس صاحب وی چې کان ابو طلحه و حضرت ابو طلحه یتترسو چې هغه به ځان پناه کو یتترسو هغه به ځان پناه کو د دشمن نه مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام بترس و بترس واحد په یو ډال رسول الله او حضرت ابو طلحه د دشمن د گزار نه بچ ځان پناکاو نو په یو ډال باو دا ډال کو د رسول الله ریاضه نو دا څه چلو شو اوس ابو طلحه د رسول الله په ډال ځان پناکای او که دا ډال د ابو طلحه نو بیا رسول الله لګي د بل سړي په ډال باندې ځان پناه کوي وکان ابو طلحه او حضرت ابو طلحه حسن الرمی ډیر خیسته وشتون کې روره د بچ گزار کو کنه نو خطا بنت فکان اذا رما رسول الله بچ کله بچ دی ابو طلحه گز اوشت غشه فکان اذا رما ابو طلحه بچ کله گزار وکا او به وشت غشه چې دا گزار به او کو غشه به اوشت نو رسول الله بداسه وکړي چې دا غش کم ځای پریوزي دا سر به اوچت کو نو تشرف النبي صلی الله علیه وسلم سر به ورخکارا ک پیغمبر علیه السلام او فینظرو قتل به الى موضع نبله اغزه د غش دا غتا چې دا ابو طلحه غش به کم ځای غورځيږي دا دا غشو وجه دا تاسو بوای ابو طلحه خپل ډال ولې نه راغشتو چې د بزان پناکو سره د رسول الله پډال نو دا غي جواب دا دی چې په میدان جنگ کې چې ته تیراندازي کوي کنه نو تیراندازي په دوه لاسونو وي په دې یو لاس باندې د غنی ولي دا د کړه دغه د لیمبه ادرګي او په بل لاس باندې هغه راکاږي نو دواړه لاسونه مشغولي نو دلته سړی ډال نشي استعمالولي چې دا نشي استعمالول نو رسول الله په دې یریدو چې اسنه د دشمن دغه غشي پیرانی شي نو لیندې به دراخ کړي او رسول الله به د مخه ته دغه کو دال به وته نیو ها حدث سعيد بن عفير قال حدث يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال حضرت سهل بن سعد وي چې لما کسرت بیزت النبی صلی الله علیه وسلم کله چې ما تکړې شو اغا خود د پیغمبر علی السلام بیزه هغه د اوسپنې ټوپې ته وایي چې مجاهد په سر کړي تاسو خیال دی پولیسو په سر کړي هغه ته وی بیزه خود وی کله چې مات کړي شو هغه خود د پیغمبر علی السلام هغه د اوسپنې ټوپه د پیغمبر علی السلام علا رأسه په سر مبارک داغه و ادمی یا وجهه او پوینه پوینو شو مخ داغه دا خو دې چې ورويشت نو دا په دې دغه کې دې سر کې نه نه وته دې زینو کې نو هغه نه ویني را روان شوي وکسرت او مات کړی شو رباعیته دا رباعی ده ده دا غاخونو کې نامی دي دا مخکینی دوه غاخه نه دي سلور دو لاندې دو باندې دی تا سنایا وی دو مخکې دو پاس دو لاندې دا مخکینی بیا دی دو سره یو خوابل خو چې دا یو یو غاخ دی نو دو پاس دی دو لاندې دی تا ربائی وی دی خو دا بل بیا انیاب دی داری د داړو او د صنایو منس کې چې دا کم غاخونه دي دې ته دغه وي د یو کافرو عتبه ابن ابي وقاص د حضرت سعد ابن ابي وقاص رورو بد نصیبه هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار وک چې گزار وکړو دقه غاخه مات شو د اخی طرف ته چې خي طرف ته مات شو رسول الله ورته سخت خیره وکړي خیره نه وروره چې بیا دغه د تاریخ کتابونو کې لیکي چې د د څومره اولاد به بیا کېده او نسی دغه غاښ به د هغوی نو چې کوم غاښ دغه مات کړو رسول الله له نو هغوی به دا خوله کنډمه وله د نسو د اولاد به یې دغه اخنو دقه وخت کې یو بل دی بدنصیبه عبدالله ابن قمیعه هغه چې رسول الله باندې گزار وکړ نو دا دغه پې ورمات کو دا سر کې دا خود نو د اوسپنې هغه له پیغمبر په دې دغه کې سر کې ننوته وینې شو نو هغه د فخر د وجه نه وی والا دا گزار د ابن قمیعنه فخر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوي اخزاک الله الله دې په شرمونو او شرموه نو ما وی د الله دې د نیکانو او د پیغمبرانو دا دغه کوي د خیرونه سړی ساتي ټک پټکی خیر جنگ خوشو دا د احد واقع ده چې واپس لاړ یو ورځ دی د غره ته تللی دی چې د غره نه پې دا ځنګلي چیلې نه دی دا راکوشو چې راکوشو را ایسارې کو نو وهی او وهی وهی تر دې پورې چې وي ټوټه ټوټه یې کنو بیا پرې خو دا غد رسول الله دغه چې اخزاک الله والله دې تا دغه او شرمي غاخونه چې علمات کړیو دا عتبه ابن ابي وقاص د سعد ابن ابي وقاص رورو او بل چې دا کم ډاله ورمات کړیو په نو هغه ته وی ابن قمیئه عبد الله ابن قمیئه خ وکانه علی اوس د رسول الله د مخ مبارک باندې د وینې را روانې وي وکانه علی او علی یختلفو بالماء چې وار په وار به راوړلې وبو فلم جنې په ډال کې په ډال کې به لګي وبو راوړي ابا چې خلاص شي بیا بلار بیا به نور راوړي چې ابا خلاص شي بیا به نور راوړي ګوره فلم جن معلومه شو دا خبره چې حضرت علی صاحب ځان سره ډال وړي او کني وړي نو به دان جنگ ته ځان سره ډال وړل داسي دا مناسب دی ښه خبره ده ها وکانا وکانت فاطمه تو نو حضرت علی به براوړي او او حضرت فاطمه تغسله هغه به دا وینځو چونډو شنو څه چلی وکړ لاړه عمدت الى حسیر دی قصد وکړ یو پوزکی ته هلته یو پوزی پروت و پوزی هغه پوزکی را واغشت هغه وسوځو او دا هغه سوځېدلي پوزکی له ګیرې را واغشته د پیغمبر علیه السلام په دغه زخم یې کېښودله فاحرقتها نو دی اوسزو دغه پوزه کې فالسقتها او وین خلو د دیرا علا جرحه په زخم د رسول الله فرق الدم نو ادریدلا وینا مطلب دا دی چې ډال استم اورل ځان سره په دغه کې jihad ته دا صحیح دی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس بن القدسان عن عمر رضي الله عنه قال حضرت عمر وی كانت اموال بني النذير ويو مالونه دا بنو نذير بنو نذير چې دی دا په مدینه منوره کې د يهودو قبيله وه د الله په حکم باندې رسول الله د دې ځنه جلا وطن کړو د هغوی باغونه او جایدادونه پاتې شو خو ګوره دا په جنگ باندې نو شوې ښه په صلح باندې وشو چې په صلح باندې وشو نو دا غنیمت نو نو د هم داسې پرې خو تقسیم نه کو او مالونه د بنو نذیر مما دا د هغه قسم نو افا الله چې راوستل الله دا مالونه علی رسوله په خپل پیغمبر باندې او مما دا د هغه قسم مالونو نه وو لم یوجف المسلمون چې نور غلولې مسلمانانو علیه په حاصلېدو درې لم یوجف المسلمون چې نور غلولې مسلمانانو علیه په حاصلېدو د دې مال بخیل الاسنه نه نه جنگ شوی او چې اسونه پکې زغلولې وي ولا رکاب نو خان بلکې منځ کې یو فیصله وشوه په هغه فیصله مطابق دوی د علاقې نه لاړل فکانت لرسول الله اسلام نو دا مالونه خاص د رسول الله لپاره خاصتا خاص خو تاسو ویلو دا صدقه وخه وقفو الکه په دې مالونو باندې دې باغونو باندې به رسول الله سکول چې حاصلات برال نو به څنګه استعمالول وکان ينفق رسول الله بخرج کو على اهله بخپل کور ولا باندې نفقه سنتنا سنه سنتی خرچه د یو کال د یو کال خرچه به تی بیانو لوستا عام لفظ دی ښا تورې تم وای نیزه تم وای زغره تم وای او ډال ته هم وای نو ډالم پکې راغی په وسلو کې والقراء دا ټکی تیر شوی دی چاته یاد دی پاسونو کې اسونه دی اغشتل د جهاد د پاره ول قراء پاسونو کې کتا سوای دا وسلې سلا غشتي دا سونه سلا غشتل وی عدتن چې دا به تیار شوی فی سبیل الله د الله په لار کې د الله په لار کې به دا وقف تیار به ولاړو چې کله به ضرورت راغی د جهاد بس په دې به جهاد کو باب دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه التم د وسلې تیارولو ډال استعمالول لینده استعمالول زغره استعمالول دا مسلې به دې کوم راځي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم قال حدث عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول حضرت علي وي چې ما رأيت النبي صلی الله علیه وسلم په میدان د احد کې چې کله مسلمانان تتر بتر شو او دا کافران را خواره شو په دې مسلمانانو باندې نو دلته د حضرت سعد د رسول الله سره ولاړ دی او وشتل شروع کړ نو حضرت سعد بلیر خسته وشتل کول نو چې دا مداري دا گزار به وکړو او پورې غاړه د کافر د سر به وشته نو دلته به رسول الله خوشاله شو او د خلی نه به وته وتل فداک ابي و امي ارمي فداک ابي و امي ولا زما مور او پلار دې تانه قرباني رسول الله به وته وی فداک ابي و امي زما مور او پلار دې ستانه قرباني حضرت علی دا مسله کوي چې دا ټکی رسول الله یوازې سعد ته ویلې دي کنه د سعد نه بغیر بل چاته ویلې دي نو حضرت علی وی د صرف او صرف حضرت سعد ته ویلې دي د سعد نه بغیر بل چاته نه دی ویلې لیکن تاسو ته ورست راشي چې څنګه سعد ته ویلې دي نو دا ټکی ګوري حضرت زبیر ته ویلې دي زبیر هم ډېره لویه توره کړې وه نو هغه ته هم ویلي دي چې فدا که ابي و امي خو چونکې کیدی شي چې حضرت علي د یو نه خبرې او د بل نه نی خبر یقول حضرت علي به ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما نه دی لیدلی پیغمبر علیه السلام یفدی چې هغه قربان کړي وي مور او پلار رجلا د یو سړي نه بعد سعد پس د سعد نه یو سعد ابن ابي وقاص دی چې رسول الله ته خپل مور او پلار قربان کړي دا سی وته وی ایم فداک ابي و امي ولا زما مور او پلار د ستانه قرباني ها څنګه سمعتو ما وارد الحضرت علی وی د رسول الله نه یقول چاغوی باوی ارمی الک سعد اولا فداک ابي و امي قربان دي ستانه پلار او مور زما دلته معلومیږي مدني چې غشي وشتل ځان سره لینده وړل وسله وړل میدان جنگ ته دا سدي جایز دی بلکې ثواب دی باب الدرق دا باب دی په بیان د درق کې درق دا جمع دا مفرد د دې راځي درقه غش دغه ته وی دا صوت ډال دا باب دی د غش دغه د صوت د ډالونو چې مجاهدین د ځان سره ډالونه وړي نو دا جایز دی که دا جایز نه دی دلته طالبان سوال کوي چې دا ترجمه خو مخکې ذکر شوه که نه هغه باب المجن ومن تترس بترس صاحبه هلته خو د ډال مسله ذکر شو نو دا دلته دوباره بیا ولې ذکر کوي ځنې خلک دا جواب کوي چې هلته اصلي کې مسله د ډال نه ده هلته مسله د دې ده چې د بل ډال په ځان د بل ډال باندې ځان پناه کول دا څنګه دي په میدان جنگ کې د بل سړي په ډال باندې ته ځان پناه کې نو دا جایز دی که دا جایز نه دی دغه مسله وه او دلته صرف د ډال خبره ده څوک یې داسې کوي څوک یې داسې کوي درقه بیل شی دی مجن بیل شی دی ښه مجن یا ترس دا غي ته وي چې د اوسپنی وي او کم ډال چې د دغه نه جوړي کنه د سرمنې نه د دیو خو د سرمنې نه جوړي نو هغه ته صرف د سرمنې هغه ته بیا درخه وای نو هغه د اوسپنې خبره او دا د صدا د سرمنې ده دا باب دی په بیان د ډالونو کې هغه ډالونه چې هغه د سرمنې نه جوړي اختر ورځ ده و عندي جاریتان زما سره یو دوه وړې جینکې وي زما سره په کور کې یو دوه وړې جینکې وي او توغنی یعنی دی دو جنکو سندره ویلی دی دو جنکو سندره وی او کمی سندرې دا د ډمتوب سندرې نه دا د عشق او دا نه د بادرې سندرې بغنا ابعاسا پاغه سندرو د غز پاغه سندرو د جنگ بعاس بعاس دا پخوا یو جنگ تیر شوی دی د اوس قبیله او د خزرج قبیله دا ډیر لوی جنگ تیر شوی دی نو په هغه کې د اوس قبيله شاعرانو دغه کړی دي شیرونه ویلي دي او د خزرج قبيله شاعرانو ویلي دي نو دلته په دې د دغه بعاس د جنگ کې به چې کوم سندرې هغوی وې هغه سندرې دې دوه جینکو ویلې نو یو وړې جینکې وې ډول وسره نو په وزن باندې نو د عشق او د معاشقې نه وو بلکې د بهادرۍ دغه وو د دې وجه نه دی ویلي ټیکدنه هم جایز دي زمونږ وړې جینکې دي او په کور کې ناستې دي تمبل ممبل دی نه وي او هغه د بهادرۍ دغه دی کوي چې اسلامي پلانې وطن په پلاني کافر باندې د سه غالب شو د سه وه لګیا دی وای دی نو دا دوه جنه کوي دوی سندره وي هغه سندره دا جنگ بعاص راغ رسول الله او فاستجا هغه اړه خو لګاو علی الفراش په بشتره باندې په بشتره اړه خو لګاو سملاس وحول وجهه او وی ګرځاو مخ دا کم پلو شي جنکه وی نو دی پلو شاکړه او غبل پلو مخ فدخل ابو بکر نوران نوت ابو بکر چې ابو بکر ران نوت نو دا دو جنکه ورټلې فانته فانتهرني ابو بکر زور اټلم چې واه شي داسې کوي ستا پکور کې دو جنکه سندري وي وقال او وی وی چې مزمارت الشیطان دا خوشپېلې د شپېلې د شیطان عند رسول الله اسلام پنيز د پیغمبر علی السلام دا سندره دا خو د شیطان شپېلې ده چې شیطان په خلک گمراه کوي او دلته ویل کیږي او د رسول الله په خوا کې ویل کیږي دا سکه نو رسول الله وته مخ راواړو وته وی راځه ابو بکر کینا فاقبل عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخ راو ګرځاو هغه ته رسول الله فقال وی وی داهما پرې دا دا دواړه دا جنکه پرې دا دا پرې ده دا د بادرې د غوي او مسلمانانو له پکار دا و چې داسې ماحول جوړ کی چې باغې کې د خلکو له شدینو جذبه د دغه پیدا کیږي د جهاد خیر فقال دعهما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پرې ده دا دواړه خیر حضرت عائشه وی خپه خو شم چې دا جنکه ولی زما کور کې سندري وی دلته رسول الله نه شرمېدم چې زه کوس دي جنکو ته ویم چې زه اسنه چا خپه نشي نو ما موقع کتله چې کله به رسول الله فکر بل پلو کیږي خیر دی جنکو سندره ویلې چې ګورو د رسول الله فکر بل پلو شو چې بل په یو شو دوی ته مې ویل لرې شه دغه نه خدای نه راکړه تاسو مې اوس کونډلې دا جینکې چې دغه کې اوسې فلما عمل کله چې رسول الله بل کار شروع کو فلما دې ته به ګوره خدای و په بیا راځي فلما عمل دا ټکی څنګه دی عین میم لام کله چې رسول الله کار شروع کو سبل کار شروع کو ټیکر دی خوانو نو غمستهما ما اوسندلې دا دواړه جنکه لاسونه دغه کړی شي فخرجتا فخرجتا نو دا دواړه اوتی وکان یوم عید او دا ور وسو دا وش دا یو واقعیا بل واقعیا وکان یوم عید او شوار وز د اختر یو ورځ د اختر وز ده او یلعب السودان او لوبې کولې د سوډیانیانو دا توریان نه دي دوی لوبې کولې به درقې هغه د سرمنې په ډالونو باندې وګوره کنه د سرمنې ډال راغی چې دا د صحابه به استعمالو ول حراب او په غلندو نيزو دا سيو سره به نيزه بم و ډال بمو په یو به گزارو کاغه بو ته ډالو نیو په بل به گزارو کاغه بو ته ډالو نیو فاما اوس حضرت عائشہ ایمان ایر دی فاما سالت رسول الله سلام یا خو ما سوالو کده پیغمبرنا چې حضرت مال گورخ کارکا و اما قال لي او یا دا دی چې ماته دسی وی چې اتشتهینا آیا ستا شوق شته دی ان تنظری چې ته دې لوبو ته وګورې فقلت ما ورته وی نعم او وی خراشه په دروازه کې رسول الله ودرېد او زه ورته شاته ودرېدم او د هغه په دې اوږه مبارکه مې دا خپله زنه کېښوه شاته او ما ورته کتل فاقامني رسول الله زه ودرولم وراءه د خپل ځان نه رستو او خدي زما ننګې چې دی دا نښتې و علا خده د ننګي د رسول الله پورې دا زنه مې د هغه په اوږه وه او دا ننګې مې د هغه د ننګي سره لګېد دا دې توریانو ته وایي حتی تر دې پورې رسول الله ولاړو زه د هغه شاته ولاړم او دا لوبې کېدې چې اذا مللتو چې زه بس ستړی شوم زه حضرت عائشه وی ستړی شوم نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بس نه دی حسبو کې پورا دی دی دا دوم رسیل نو قلت ما وتوی نعم او نو قال اگر اتوی فذهبی زه فذهبی زه اما چې رتوی بیا به پی راځي الته څنګه او عامله هغه یو کار شروع کو خودل ډبل شان دی دی وقال احمد عن ابن وهب دلته داسې دی فلما غفلا چې کله رسول الله فکر بل پلو شو کله چې د رسول الله فکر بل پلو شو نو زه رالم د جنکۍ مې اوس کونډلې چې زه بس دی